پېزي چې په دغه شپه چې د علیه السلام مبارک نور د خپل پلار له ملا څخه د مور ونس ته تشریف راوړي څه واقعه چې پېښېږي کتابونه راوړي دي وایي په دغه ساعت چې علیه السلام مبارک د پلار له ملا څخه د مور ونس ته راځي تقریبا وایي دوه سوه نجونې په دغه امید باندې چې کاش کې زمور د نبی المختار محمد رسول الله وایي زارې وچاودلې مړې شولې او په دغه شپه باندې چې علیه السلام د پلار له ملاته د مور ونس ته راځي د ټول دنیا بوتان نسکور او چپول لیدل او وروڼو دا ستر رسول دی دا یو عادي انسان نه دی دا د خدای هغه ستر پیغمبر دی چې اسمانونو مځکې کائنات مخلوقات ټول د ده د روی پیدا دي آدم آدم علیه السلام یو وخت خدای تعالی ته چې الهي ما پر عرش باندې د ده نوم ولیدی دا څوک دی خدای ورته آدم علیه السلام که دی نه وای ته به نه وای ما د خپل ربوبیت نه وای ظاهر کړی نو ځکه د ده عظمت دومره لوی دی نو کله چې بیا هغه شپه چې حضرت سرور کائنات علیه السلام د خپلې مور مبارک په وجود ته راځي بیا نو مور مبارکه وایي کله چې به زه پر ځای پرېوتلم یواري به نیمه شپه سوله ما به ډېر د زګېروی اواز د محمد رسول الله د خولې څخه زما په نس کې اورېدی چې د امتي امتي الفاظ به ویل او خوږمن امت دا هغه پیغمبر دی چې د پلار په ملا کې په تا پسې نارې وهلې دي او بېچاره امت دا هغه پیغمبر دی چې د مور په لټ کې په تا پسې نارې وهلې دي دا هغه پیغمبر دی چې په لحد کې کښېښوي حضرت قسم وایي نارې د امتې امتې وویلې اے امته ته د دغه پیغمبر په عظمت شان او شوکت د ده په دین د ده په سنتو د ده په شریعت د ده په دین او په احکام لا لا نه پوهېږې لا نه پوهېږې برغزر وایي په هغه ساعت چې نیمه شپه وه د دوشنبې بیبي امینه یوازې وه کله بیا یوارې فکر وکړي چې خدای ما ته درد رنګون پیدا دی خدای که دا زما کوچنی وزېږېدی دا محمد علیه السلام پیدا شو او یو واره ما ته وویل چې موري زما پلار عبدالله چیرې دی زه به څه ورته وایم او وروڼو محمد علیه السلام خو د مور په نس کې یتیم پاتې شو د پلار نه درلودی او کله به بیا ولنا نه هیڅ فرق نه لري که د راته وویل چې زما پلار چیرې دی زه به یې نیکه وریاد کړم دغه د ککوه پر دې باندې هیبت برابر شو دا مبارک وایي تم د هیبت سره مې یو وارې د خونې چت پورته شو ومې کتل په اسمانو کې ملکې وینم دروازې خلاصې دي حضرت جبرئیل امین د اسمان سره راکښته شو پر بام د کعبې بیرغ ودروي په عالمي دنیا کې زیری ورکړي المبارک مسیح محمد رسول الله اوس څو دقیقې بعد و دنیا ته تشریف راوړي یو بیرغ یې په مشرق کې ودراوه یو بیرغ یې په مغرب کې ودراوه یو بیرغ یې پر بام د کعبې ودراوه بیبي امینه وایي وایي زما بدن رېږد واخیستی چې په دې وخت کې یو سپین مرغه پیدا شو د وزرو پرهاری و راغی زما د نس څخه وموښتی څو دقیقې بعد مې وکتی یو شایسته لاس پیدا سو سرې سرې ګوتې وې مبارک یو ښه جام یې راته ونیوی اوس دا وچیښه